ټول د دې شي ومثله معه او په مثل د دې ورسره نور شي ليقتدو به چې په دې ورکې په دې مال سره من عذاب يوم القيامه د عذاب د ورځ د قیامت نه ما تقبل منهم دین بچل قبول نشي ولهم عذاب الیم او د دې لپاره دردناک عذاب دی مخکې آیات کې بیان وشو چې دا انسان د الله نه ویریږي نو قرب او نزدېکت ورته حاصلېږي او د الله په لار کې جهاد کولو سره فلاح او کامیابي د حاصلېدو امکان او امید شته اوس دې آیات کې تنبیه ورکېږي چې کوم خلک د الله د حکمونو نه راوګرځالي کوي په آخرت کې تمام روی زمین دا خزانې که د یو انسان شي د دې نه زیاتي ورسره شي او دې الله له فدیه کې ورکوي د عذاب الهي نه بچ کېدو لپاره ممکنه نه ده چې داسې نه قبول کړي شي البته د قیامت پر ورځ باندې کامیابی په تقوا باندې ابتغاء وسیله باندې او جهاد فی سبیل الله باندې حاصلېږي رشوت باندې نه حاصلېږي ان الذين كفروا بشك اغلق كفر اسرائيل دی به اراده لري ان یخرجو چې دوی اوزي من النار د اورنا د دوزخ نه بهر شي وما هم بخارجین منها نبی دوی وتون چې د دې دوزخ نه چېرې به هم چې اونځي ولهم عذاب مقیم او دې لپاره همیشه دایمي عذاب دی ډېر احادیث نه دا خبره ثابته ده چې ډېر ګناهګار مؤمنان څه زمانې پورې په دوزخ کې به پراته وي او اخر به د دوزخ نه راوځي الله به په خپل فضل باندې جنت کې داخل شي او دې آیات کې فرمایي یا ما هم به خارجین منها نو د دې نه مراد کافر دي چې کافر به چل د دوزخ نه را اوځینا او مؤمن ګناګار دی به د دوزخ نه اوځي جنت ته ځي ای کافر بسوځي په دوزخ کې چې خارج به نشي عاصي مؤمن به شي خارج فضل کې بیا وګڼه عاصی ګناهګار مؤمن دې بل دوزخ نه وځي دا د الله فضل دی او کفار وما هم بخارجین من النار دې بل دوزخ نه بار کیږي نه ځکه چې ولهم عذاب مقیم دې لپاره دایمي او همیشه عذاب دی جزاء بما کسبا دا جزا ده د دوی د هغې کسب چې کړی دی غلا یې کړې ده نو د هغې سزا ده نکالا من الله دا عبرت دی د الله د طرف نه یو تنبیه ده د الله د طرف نه نکال هغه چا ته وي چې د هغې نه نور خلک عبرت واخلي والله عزیز حکیم الله زبردست او حکمت والا دی غل چې غلا وکړله او د غلا ثبوت پې وشو یا په خپله اقرار کړی یا څو ګواهانو شهادت وکړ نو کله به اوس صدا ورکېږي لاس به پرې پرې کېږي نو ښې لاس به مړوند سره پرې کولی شي اوس دا سزا د غلا د مال بدله نه ده بلکې دا د ده د بې غلا د بې فعل سزا ده نور غلو لپاره یو تنبیه ده په کومه علاقه کې چې شرعي حدود جاری کېږي دو سلورو کسانو لبا دقه سزا ورکړي شي او دې نه پس عمر د پاره ټول عمر د پاره په دقه دې کې به بیا چېرې اخلاق ونشي د غلا دروازه بند شوه موجوده وخت کې بعضې خلک چې ځان ته مهذب وایي دې شرعي سزا ته وحشیانه سزا وایي دې ته ظلم وایي خو د دغه خلکو په نظر کې غل چې غلا کوي نو دې به ډېر مهذب وي چې د غلا شرعي سزا ته ظلم او وحشیانه وایي نو دغه مهذب خلک چې لږ سوچ وکړي ولې د دوی په نظر کې د غلا د مهذبو خلکو کار دی او که ته ولا بل څه مهذب سزا ګورې نو ستا په خپله مهذب سزا چرم غل د غلا نه قول نه نو د غلا دروازه بندېدو کې به کامیاب نه شي نو دې ځای کې دا لږ ورځ زیاتې چې ستا په ذهن کې زیاتې دی دا برداشت شه عمر لپاره ټول غله به د غلا نه ملک شي او بعض خلک کوشش کوي وی دا د لاس کټ کول دا انتهایی اخیری سزا ده دې نه لاندې ته وړه وړه سزا معمولی سزا ولا پکار ده شریعت وګورئ شریعت خو ډېر آسان دی دې کې څه بل آسان نشته او د پیغمبر علیه السلام زمانې نه تر اوسه پورې زمونږ په شریعت کې د غلا د دې نه کمه سزا چېرته موجود شوې نه ده نه د پیغمبر علیه السلام دور کې نه د صحابو په دور کې نو د دې نه کومه سزا په شریعت کې شته نه چې یو ځل غلا ثابته شوله نو کومه سزا شریعت کې نشته لاس به کټ کولی شي یو بنده ویل وی په شریعت کې د انسان د لاس قیمت چې دی هغه د انسان د دیت نیمه ده په شریعت کې لس زره درهم دا دیت دی لس زره درهم دیت دی او د لس زره درهم قیمت د سپینو زرو دا دو هزار نو سو سوله تولیم او اته ماتې هر زمانه کې د سپینو زرو نرخ بازار کې تپوس کوي حساب کتاب کول دومره دا نیت دی اوس د دې نیمه دا د یو انسان د لاس قیمت دی دا یو انسان لاس که چا پرېږده نو د هغې قیمت به ته څومره اخلې نیم دیت به ترې اخلې نو د لس زره درهمو په ځای باندې پنځه زره درهم دا د یو انسان د لاس قیمت دی چې هغه په خطا لاس کټ کړی دی نو دونه پیسې به ورکړي او که قصدن دې پرې کړي نو تا نه به لاس کټ کېږي قصاص کې پکې او چرتا پنځه زره درهم او چرتا په لس درهم کې د یو انسان نه لاس کټېږي وی دا لاس په تاسو ډېر بې قیمت یو سړي د لس درهم غلا کړی ده وی د هغه نه به لاس کټېږي نو جرته د انسان د لاس قیمت پنځه زره درهم او چرته په لس روپو کې کټېږي نو دې بنده خپل یو شک او شبه ظاهره کړله نو د دې یو عالم جواب کړی دی وی دا لاس کې دی د انسان انها لما كانت امینه نو كانت کمینه دا لاس په تر کومې امانت کړو كانت کمینه نو دا ډېر قیمتي دا د پانچ هزار درهم لاس سعودي عرب کې د غل لاس پرې کولی شي نو په بازار کې د لکونو روپو دوکان دقه څه خوشې کړي دي بند یې نه کړي او مانځه له لاس شي په زړه کې دا سودا نه یا خو نه دوکان والا څوک لوټ شي واپس چې راشي دوکان خط په امن باندې پروت دی یو لاس یا دې کټ کې ټول خلک یې وویني او سړی خلکو ته خو استغلا کړو ته مې لاس د چا کار سره چې بیا خلاو شي او کوم دی کې چې دا نرمي نرمي کېږي نو په نرمۍ نرمۍ خلک جرأت کوي نور اصلاح کوي غلا پسې لري کوم انسان چې په ناجایز طریقه نه چانه یو روپۍ واخیستله نو دا د چا نه چې روپۍ اخیستې وه دقې بندله د بېغل قبول شوي منځونه ورکوي نو درې نیم سوه قبول شوي منځونه په یو ټېري پیسه به اخلي د مال مالک نه دی ورکوي نو بېغل سره څونه منځونه کم دي چې درې نیم سوه لمونځونه په ټیلي پیسو ورکړي دا په لږو پیسو کې ته ټول لمونځونه لاړه اوس دغه لا ډېره کړې ده او ده سره لمونځونه روژې حج زکات ټول ختم شي اوس به څه کوې نو اخر کې د مال د مالک د ګناه پیټي به راوالي او په دې حل د پاسه به ورواچي چې دا به څه وړي ورسره نو غلا هر څوک چې کوي د هر چا نه چې کوي نو غل په آخرت کې تباه او برباد دی قبول شوي منځونه روژې حج زکات دا به ټول واخیستې شي الټا د مال د مالک د ګناه غږ غټ کېږي به په دوه هوا شي دوزخ ته به یې وغورځوي شکل فخمه د دې نه علاوه غل ته ټول خلک ښېرې کوي نو دا ښېرې وي د ازاره چا په ازار موندلې نه دی ای سړي د ما یې کور لیدلې نه دی د غل به درته توره مولوي در په در خورې په سر وي نو خلک ورپسې ښېرې کوي نو د خلکو د ازاره هم ځان ته ټول پکار وي کوم خلک غلا وکړي زه ظلم وکړو او دغه وخت کې دا بنده آه وکړي دې مظلوم دی نو د مظلوم دا آه عرش ته رسېږي او د ده د آخرې دا غل تباه و برباد کوي اے فطرت از آہ مظلوم ہاں کے ہنگام دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال میں آئل د مظلوم له آه نه وویرېږه بطرف از آه مظلومان د مظلومانو له آه نه وویرېږه که هنګام یې دعا جرل چې ناڅاپه دې خیرې وکړي اجابت از در حق بهر استقبال میں آئے قبول والے نہ اللہ دا دربار نہ دا استقبال لراشی نہ دا خیر اخلاص کری ہوئی کہ دا تیرے تباہ و برباد ولې بنده ځان تباه کوي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم د دنیا لږې پیسې به د چا نه پټې شي خو دنیا او آخرت به درته تباه او برباد شي او د رزق ذموار خو الله دی ته څه وایې چې غلا وکړم نه په دې به مړ شم نو تا له خو رزق الله پاک پیدا کړی دی نو ته دا رزق ځان له ولې پلي کې په ناجایز طریقې اخلې که ته د رزق پیدا کول نه نو تی ذمه وار دی الله رزق پیدا کړی او تعالی له خولې کې درکړي مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه فضائل صدقات کتاب کې لیکلي دي چې د قرب قبیلې یو غل ډاکو هغه تر خپل ګروپ یو ځل د غلا په اراده باندې وتلی دی نور ملګري ورسره وو یو خوش دی کې د غله ناس وي او د غلو دا سردار وایي چې درې د قبیلې ولې ولاړې دي یوه اوچه ده پکې د مېوې درخت نه لګېږي او دوه باردارې دي قبیلې پکې دي یو مرغۍ د میوهدارو ونې ته راځي او د دې نه میوه قدوره اخلي او دغه اوچې قدورې ته د اشار ته ورځي وایي لس کرته ما اوس میرم چې دا مرغۍ راتله دانه یې د قدورې وړه او د اشار قدورې ته اوچې ته ورتله چې لس کله په دا مرغۍ لاړه راله نو دا د غلو سردار وایي ویړه کې مې راله چې دې کې څه شوي وي ګوره مې وي بس پاڅېدم او د قبیلې ته وختم چې مې وکتل د قبیلې په سر کې یو ړوند مار پروت دی نظر یې لګي نه خولې واده کړې ده او دا مرغۍ تازه قبیله والي دي خولې کې ورته ورواچي او بیا لاړه شي بله ځای وي دقه ځای ته حیران پاتې شو یا الله دا مار دی مودر دی تا حبیب دغه د قتل حکم کړی دی چې مار کوم ځای کې نو وژنه خو چې کله دې په اخر کې ړوند شو او دې د خپل روزې لپاره د تکل او د صلات نه پاتې شو یا الله دې د مرغانو قرط نو خولې کې ولا کانې ورکړي او زه اشرف المخلوقات یم زه مسلمان یم نو احتجم الله یومنم نو زه دې په غلا باندې مقرر وی دغه وخت کې دی په دې اړه کې راغله چې د توبې دروازه کولاو ده وی چې په کې چې الاقاله اقاله اقاله یا الله معافي غواړم معافي غواړم وی د قدر نه راکو شوم او سوره مې ماته کړه چې په دې سوره مې ډېر وګړي دي نور باندې وګړي خلکو له فضو ته چې وشي یغه مرګري ګراله چې دا نن سره لاره خطا څه کول شي هي ما وی چې اوس پورې مهجور ما اوس مې د الله سره راضي نامه وکړه بیا مې ورته الوی چې دغه حال دی وی زما مرګرو په صدق توبه وکړه چې موږ الله سره راضي نامه وکړو وی هغوی هم تورې ماتې کړلې چې په دې هم ظلمونه کړي نور ظلم به نه کوي او چې څومره مال هم له چا نه اخیستی و مالکان به په مالونو هغوی ته هم هغه مال ورسه واپس هم شو د هغوی نه معافي وغوښته الله نه معافي وغوښته او د حج اراده وکړله روان شو وی درې ورځې کې سفر وشو یو بوډۍ مخې ته راغله او هره قافله ودرئ او تپوس کوي د کور د قبیلې فلانې شته د کور د قبیلې فلانې شته وی زمونږ قافله کې ورغله او دې نوم واغوسته ما او زه یم وی هغه بوډۍ راته وویل چې زما زوی وفات شوی او درې مشپره پیغمبر علیه السلام په خوب کې راځي او راته فرمایي ستا د دوی دا جامې والا د کور د قبیلې فلاني دی ورکړه ستا نوم راته اخلي نو زه درې ورځې وشوې د هرې قافلې مخکې له راځم ستا تپوس کوم چې ته به کله راځې نن ته الله راوغوښتلې دا جامې والا د کور قبیلې دا سړی وایي وایي زه خوشحاله شوم او دغه جامې مې واغوستې او ما سره چې څومره ملګري وو هغوی به د تقسیم کړې چې دا والې دا واغوندې دا د پیغمبر علیه السلام د طرفه ستا په تحفه نو ګوره د مال نه عبرت اخیستې دی چې په سترګو ړوند دی خو رزق والا الله د مرغۍ په ذریعه ورکوي زه ته انسانان یو ولې موږ له الله رزق نه راکوي ولې د بل زړه خفه کوو په ناجایز طریقه له چا نه مال اخلي تر اوسه چې څه شوي دي الله دې معاف کړي دې نه پس تر اوسه چې چا دا کار کړی دی په صدق د توبه وباسي الله به معاف کړي د الله خزانو کې کمی نشته رزق به الله ورکوي چې توبه وویسته او چا نه مال اخیستي هغه ته یې ورسوله مال یې ورسوه واپس یې وکړله الله به معاف کړي بعض ځای نه چې الله حکم کوي خطاب کوي نو مذکر ته خطاب کېږي مؤنث پکې ضمناً پروت مؤنثاتو ته زنانو ته ضمناً حکم راځي خو حدود داسې تېرې چې تندر او بالشبهات چې شبه پکې راله دفع کېږي نو هسې نه چې د غل سزا الله ذکر کړي او د غلې ښځې سزا ذکر نه کړي نو څوک به وایي چې غلې لپاره دا سزا نشته ځکه چې حدود چې دي دا په شبه باندې ساقطېږي نو دې ده کې شبه الله ختمه کړله غل سړي او غله ښځه یې بیا راکړه دارنګ سورت نور کې الله فرمایي الثانیة والثاني زناکار ښځه زناکار سړی نو په دغه ځای کې دا شبه پیدا کېدی شو چې سبا به سړي لري ښځې لپاره به نه نو الله پاک ښځه او سړی دواړه ذکر کړل اوس عجیبه ترتیب دی چې په دې ځای کې الله سړی مخکې کړ ای الطارق والطارقتو په سورت نور کې ښځه مخکې کړله الزانیة والزاني په دې مخکېوالي رسوالي کې راز دی حکمتونه د الله دي الله په خپلو حکمتونو پوهېږي موږ نه پوهېږي دې دی کې الصارق والصارق والصارقه غم سړی یې مخکې کړ او خلق ته دوباره وفقې راوړ ذکر کړه د دې وجه دا ده سړی جوان مرد دی سړی نوجوان دی جوان مرد دی ده ته د رزق ګټلو بې شمېره لارې دي هر قسمه مزدوریانې کولی شي دی ولې څومره بې همته شو چې ده غلا وکړل محنت مزدوري ولې نه کوله نو دغه ملامتیا ډېرې ملامتیا لپاره سړی یې مخکې ذکر کړ سارق مخکې کړي او ازانیه ورځاني په هغه ځای کې ښځه مخکې کېږي وایي د دې وجه دا ده چې ښځه حیاناکه ده د سړو په نسبت باندې ښځو کې حیا ډېره زیاته ده فقر پکې زیات دی او دې لپاره ماحول الله داسې تیار کړی دی چې دا به کور په پرده کې وي نو دې د حیا څادر ولې غورځولی دی چې دا بهر راووتله او دې دومره د لوی جرم وکړو چې ځان یې مشرمو قام یې مشرمو حق دی چې الله ښځه مخکې کړله چې ولې دې بې حیا یې کړله وزالیه وزالي دا وجه د تفهیم ده والسارق والسارقه غل سوی او غل قضا فقطعوا ايديهما پس پرې کې تاسو لاسونه د دې دوارو جزاء بما كسبا دا سزا ده بما كسبا په دې وجه کې دې کوم کسب کړی نکالا من الله دا عبرت او تنبیه دا دا الله دا طرفنا هو الله عزیز حکیم الله زبردست دی او حکمت والا دی فمن تاب من بعد ظلمه واصلح هغه چا چې توبه وستلا من بعد ظلمه رسول خپل ظلمنا واصلح او اصلاح د عمل وکړه فان الله يتوب عليه پس دې الله پاک د توبه قبلای ان الله غفور رحیم بیشک الله پاک غفور رحیم بخونکی او مهربان دی که توبه یې وویستله د غلا مال یې واپس کړ یا وسره نو دا غي قوام او بدلې ورکو یا د مال ته مالک نه مافي وغوښتله په خپل کار باندې پیمانه شو آینده د نه کولو اراده وکړه نو الله یې توبه قبلوي د آخرت سزا به ورته الله معاف کړي او د دنیا سزا به قاضي ورکړي الله ته پرې کړي او د دنیا دا سزا لږه ده د آخرت د لویې سزا نه بچي مخکې آیات کې د غلا د ډاکې سزاګانې ذکر کړي اوس د هغه قوم حال بیانېږي کوم چې حدود الله کې تحریف کوي او ځان د عذاب عظیم مستحق ګرځوي د دې تفصیلي واقعه داسې ده چې د خیبر پر علاقه کې خیبر مدینه منورې سره شمال اړخ ته یو علاقه ده یهودیان پکې اوسېدل نو د خیبر یو یهودي سړی او یهودیه ښځه بد کار ته نه نو په تورات کې د دې سزا ذکر وه تورات کې د زنا سزا ذکر وه او دا خلق مالدار او مالدار لکه سزا کی نه ورکوله نو خپلو کې مشوره وکړه چې په مدینه منوره کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دی او هغه سره کتاب قرآن دی او شاید کې په هغې کې د زنا سزا رجم به نه وي کوی ورکول دی نو بنو قریظه یهودیان دي د نورو یهودیانو بنو قریظه له سوکوي راولېږل او یې د پیغمبر علیه السلام سره خو ستاسو مصالحت چې جوړه مو ورسره کړې ده د دغه غټو یهودیانو دا خیال و چې پیغمبر علیه السلام نه به تپوس وکړو هغه به وایي چې کولې یې وله ورکړې یو څو کولې یې وایي بس دقه سزا به ورکړو د رجم نه به بچ شي نو ملګرو ته یې وویل وی تاسو پیغمبر علیه السلام نه ورشئ که د کوړو سزا یې درته وویل نو قبول یې او که د رجم سزا یې درته ویله رجم سنګسارول پکانو باندې زناکار ویشتل او مړ کول یې که دی وي نو مې منل دا خلک رالل پیغمبر علیه السلام ته پیغمبر علیه السلام وفرمایل زما په فیصله باندې به تاسو رضا یې هغوی اقرار وکړي او دغه وخت جبرائیل علیه السلام تشریف راوړو او د رجم حکم یې واورو دا خلک د خپلې خبرې نه وویل پیغمبر علیه السلام د فتح د علاقې اوسېدونکی عبدالله ابن سوریا د یهود یو لوی عالم راووتلو اول یې خلکو نه تپوس وکړو چې ابن سوریا څنګه دی هغوی ټول ورته تمام روی زمین کې د موسی علیه السلام د شریعت تر ټولو نه لوی ماهر دی راغی پیغمبر علیه السلام ولا سخت قسم ورکړ او تاسو کې کې وکړو په تورات کې د دې ګناه څه سزا ده نبی دا تورات کې چې کومه سزا د دې ذکر وا دا دې د پټولو کوشش وکړو وعبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ هغه په يهودو کې یو ډېر لوی عالم او تقوا کې مسلمان شوی هغه د دوی راز فاش کړ او بیا ابن سوریا اقرار وکړ چې او په تورات کې د شادي شده زناکار دپاره رجم سزا ده چې دی به یو میدان کې ودرولی شي په کاڼو دی اولې اولې دې حالت پورې چې په کاڼو کې به ستاسو ذمه وشي دا اقرار یې وکړ رسته پته ولګېده چې یهودیانو به مالدار سړی په زنا ګرفتار کړ نو هغه له به یې مخ وله تور کې په خر یې تور کې بازار کې چکر وکړ بس دی کوڅې شي خپل کار او چې به غریبو د پیسو طرف به نه لګې پکې وی به دې سنسار کې مړې کې نو غریب د پاره رجم او د مالدار د پاره په خر تور کو مخوله تور کا او الټه طرف کې کې نه او د خر کې به لاس نیولې او چکر به ورته واره دوه پسی نو دا سزا دوی د ځانه جوړه کړې وه نو پیغمبر علیه السلام په دغې خلکو باندې سزا د رجم نافذ کړله او یا الله لومړی هغه کس یم چې ستا حکم مې جملې کړ دې خلکو ستا حکم مړ کړی نو دې کسان رالېږلي په خپله نور راغلي دې غټو یهودیانو پیغمبر علیه السلام ته یو څو ملګري راولېږل ویې ورکړې تپوس یې وکړې چې ستا په کتاب کې څه حکم دی یا ایها الرسول اے پیغمبر علیہ السلام لا يحزنك الذين غمجن دي کی تعالی هغه خلق يسارعون في الكفر چې په تلوار سره ورداخلي دي په کفر کې من الذين قالوا دا د هغه خلقونه دي چې وایي آمنا من ایمان لرل منافقان دي بأفواههم تشفق لي د دوی باندې د خدای حکمونو کې تحریف کوي بدلی وي یقولون دا یهودیان وایي ان اوتیتم هذا که چېرې تاسو ته دا حکم درکړي شي چې یو څوک وړې ووهئ فخذوه نو دا حکم چې نه واخلئ قبول یې کړئ وان لم تؤتوه او که چېرې ته تاسو ته دا حکم درنه کړي او د رجم حکم درته اورئ نو فاحذرو ځان ته ساتئ ثم يتولون من بعد ذلك جاء أولي في دين رسو دين حكم نواقص فيه وما أولئك بالمؤمنين نجد دا غلط ایمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا